اسلامي دولت هغه قافله ده چې ورسره د هر فن او مسلک مؤمنان لارویان مله دي او همدارنګه ټول په شریکه د یو سپېڅلي هدف په لور په درسته نړۍ د یو الله عزوجل د نظام قیام دی په شریکه پر مخ درومي او اسلامي دولت د ټولو مؤمنانو کور دی دلته که د عربو، عجمو، له مختلفو قومونو، ژبو، سمتونو، رنګونو خلک راټول شوي همداراز په همدې صف کې له درنو شیوخو، علماوکرامو، پوهانو، د هر فن د ماهرانو ډلې هم موجودې دي. په دې سبک کې د الله عزوجل د نظام د قیام په لاره کې که د نړۍ ډیری ماهرو ډاکټرانو، د مختلفو مسلکونو انجینرانو، ادیبانو او نورو ځوانانو او سپینږیرو خپلې وینې ورکړې، نو ډیری لا هم ژوندي او د خپل منزل په لور ګړندي روان دي. د اسلامي دولت کاروان څه د نړۍ د استخباراتیو د کرایي ملیشو د امارت د لنډغرو په څیر، د لوبالیانو ډله نه ده چې د جهل، ناپوهۍ او بېدنۍ له امله یې په سیټونو د لسګونو کفري او طاغوتي هېوادونو جغونه ایښي او د کفارو ګټې او اهداف پالي او ساتي، ځکه یې نو نابودي یقیني او حتمي ده باذن الله. اسلامي دولت د اسلامي امت د رښتینو بچو کور دی. دلته هر مؤمن او هره مؤمنه موحده او مجاهده په ډېر دیانت او اخلاص هر یو په خپله برخه کې په خدمت اخته دي. ځکه نو نړۍ له ماتولو عاجزه ده او درستې کفري او طاغوتي نړۍ سره د اسلامي دولت ورځ تر بلې د پراخېدونکي نفوذ ډار دی. موږ په همدې خپرونه کې د اسلامي دولت د مختلفو برخو د غړو سره د زړه خواله کوو، په دې هیله چې نه یوازې دا چې تاسې د دوی مرکې د زړه په غوږونو واورئ، بلکې دا خبرې یې نورو سره هم شریکې کړئ. او واوري چې اسلامي دولت سره یوځای شوي مؤمنان څوک او په کوم ډول د دولت د بیرغ لاندې راټول شوي دي. د نننۍ خپرونې میلمه مو هم داسې یو څوک دی چې تاسې له نامه او غږ سره اشنا یاست. تاسې به د نوموړي میلمه ګڼ درسونه، شرعي دورې اوریدلې او ګڼې رسالې او کتابونه لوستي وي. زموږ د نن خپرونې میلمه شیخ صاحب ضیاءالدین دی. په دې خپرونه کې به د شیخ صاحب سره د اسلامي دولت سره له بیعت او هجرت پر وړاندې ژوند، د ده په علمي لاسته راوړنو، اسلامي دولت سره د یوځای کېدو په لاملونو او د ده په شخصي ژوند او نورو اړخونو خبرې ولرو. راځئ ځو او شیخ صاحب ضیاء الدین سره د زړه خواله کوو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. شیخ صاحب محترم ډیر زیات خوشحاله شو چې د خپل بوخت او مصروف وخت څخه مو زمونږ د مرکې لپاره هم وخت ځانګړی کړ الله عزوجل مو وساته که په لومړیو کې راته خپل نوم واخلئ او دا راته ووایئ چې د کومې سیمې سره تعلق لرئ یعنې د کوم ځای اوسیدونکی یئ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته وجزاکم الله خیرا. محترمه جلیبی وروره د خوښۍ او خوشحالۍ مقام خو دا دی چې تاسو مونږ د دې اهل وګڼلو چې د خپل زرین او قیمتي وخت څخه مو مونږ سره د مجلس د پاره وقت خاص کړ اکرمکم الله و اعزکم فی الدنیا والآخره. زما نوم ضیاء الدین دی د کندوز ولایت د ګرتیپې ولسوالۍ د لوی زرخرید د کلي یم. جزاکم الله خیرا احسن الجزاء شیخ صاحب محترم که د زده کړو په اړه راته ووایئ چې څومره زده کړې مو کړي ځکه د ننني عصر د منافقت په جامه کې د مسلمانانو په منځ کې تراخه زهر خپرونکي همیشه دوی دا خبره کوي چې د خلافت سره هغه څوک یو ځای کېږي چې بې علمه بې وقوفه او سفهاو څخه وي نو تاسو اورېدونکو ته ووایاست چې څومره زده کړې مو کړي او د دې ترڅنګ د علم په برخه کې مو کوم تفسیرونه او کتابونه لوستي دي جلیبی به وروره دې متعلق باول دا ووایم چې هیڅ انسان سره مناسب نه دي چې هغه دې دې متعلق دا دعوه وکړي چې ما دومره علم حاصل کړی او دومره ها البته د تحدیث بالنعمه په طور سره به ووایم چې د لوی الله تبارک وتعالی په خاص فضل احسان او پیرزوینې سره مو د موجوده عصر د مدارسو د تعین کرده نصاب له مخې د ابتدايي درجاتو څخه تر د وړې او لویې دورې پورې چې د صحیحینو په شمول نور د احادیثو کتابونه هم پکې لوستل کیږي، الله تبارک و تعالی د هغې نه د فراغت د سند د حصول شرف را نصیب کړی دی. او دغه ډول د بعضې احادیثو هغه کتابونه چې د مدارسو په نصابونو کې تدریساً نه لوستل کیږي، لکه موطا د امام مالک رحمه الله، موطا د امام محمد رحمه الله، د امام الدارمي رحمه الله سنن او السنه د امام عبدالله ابن احمد ابن حنبل رحمه الله. او صحیح د امام ابن خزیمه رحمه الله او دغه ډول د احادیثو د اصولو بعضی کتابونه چې دې باب کې مفید کتابونه دي لکه مقدمه د ابن صلاح الموقظه فی علم مصطلح الحدیث د امام شمس الدین ذهبی رحمه الله تدریب الراوی د جلال الدین سیوطی رحمه الله او المنظومه البيقونيه د عمر البيقوني رحمه الله قواعد التحديث د جمال الدين قاسمي رحمه الله او نزهة النظر في توزيح نخبة الفكر د ابن حجر رحمه الله مقدمه د تحفة الأحوازية و د اسماء و صفات متعلق د ابن تيمية رحمه الله الحموية الكبرى او القصيدة النونية د ابن القيم رحمه الله شرح عقيدة التحاوية د ابن ابي العز الحنفي رحمه الله شرح السنه د امام ابو محمد البربهاري رحمه الله چې د دې موجوده دورې او قرائتونه کړي دي او دې سره سره مو د عربي لغت د زده کړې بعضې مختصر او موقت دورې چې هغې کې مو هم د الله په توفیق شرکت کړی دی او د دې جمله اړوند سندونه راته حاصل شوي وکل ذلک بتوفیق الله وحده لا شریک له ماشاءالله بارک الله فی علمک و جهدک جزاکم الله خیرا شیخ صاحب محترم کله مو چې اسلامي دولت سره بیعت او هجرت نه وکړی نو په څه مصرف وئ او څومره تالیفات لرئ جلیبی به وروره اسلامی دولت او خلافت ته د هجرت کولو نه مخکې هم د الله د خاص فضل او احسان د سوري لاندې وو. او هغه داسې چې د خرافاتو او بدعاتو سره یې د مقابلې او دې باب کې یې مونږ ته د سنت د دفاع توفیق په دې طریقې او کیفیت سره رانصیب کړی وو چې زمونږ کوشش هم دا وو چې دا عوام مسلمانان د مبتدعینو ملایانو د ناکاره وسوسو او چټلیاتو نه څنګه محفوظ او بچ پاتې شي. او د کتاب او سنت په سپېڅلي منهج عمل کوونکي وګرځي، نو په دې پار موږ په مساجدو کې بیانونه، مدارسو کې تدریسونه خپل د وقت او حال مناسب فریضه ګڼله، چې د دې لارې خلقو ته حق ورسوو او عند الله خپله ذمه فارغه وګرځوو. تر دې چې دې باب کې مو د وقت د مبتدعینو او مشرکینو په رد او جواب کې بعضې تصانیف هم کړي، چې یو له هغې څخه الصوارخ النوویه علی تحریفات الدیوبندیه چې دا مختصره رساله ده عربۍ کې یې الله تبارک و تعالی د لیکلو توفیق را نصیب کړ چې دا د دیوبندي ډلې د یو ستر داعي چې دا ډله د وخت د خطرناکو، ګمراه او باطلو عقائدو حامي او داعي ډله ده د هغه د بعضې هغو خرافاتو چې هغه یې مرتکب شوی و جواب دی چې تر ننه یې دغه مشرک او ګمراه ډله د جواب نه عاجزه ده والحمدلله رب العالمین. دویم بل یو کتاب چې د جبل الحدید امام زبد التقلید په نوم دی چې په پښتو ژبه کې الله تبارک وتعالی د لیکلو توفیق راکړی چې دې کې مو هم د خالص کتاب او سنت ته د دعوت په خاطر د لیکنې کوشش کړی چې تر ننه الحمدلله د دې جواب نه د کتاب او سنت مخالفین عاجز په نظر راځي. د دې نه بغیر مې نور هم بعضې رسایل په پښتو او بعضې په اردو ژبه کې لیکلي چې بعضې یې چاپ شوي او بعضې یې لا تر اوسه چاپ شوي نه دي او دا هغه تألیفات دي چې د خلافت صف ته د راتلو نه مخکې لیکل شوي او کوم چې خلافت ته د راتلو نه بعد یې الله تبارک و تعالی د لیکلو توفیق راکړی نو هغه الحمدلله تقریبا دېرشو ته رسېږي او که ژوند و نو ان شاء الله تعالی د هغې نه به هم واوړي. نو په همدې بنا شیخ صاحب محترم که راشو دې ته چې اسلامي دولت سره مو د یو ځای کېدو علت او باعث څه و څنګه مو د خلافت سره د یو ځای کېدو فکر او احساس پیدا شو دا چې ستاسو په څېر ډېر مفسرین او مؤلفین شته کوم چې حق لپاره یې لسګونه کتابونه لیکلي خو نه دی توانېدلی چې حق درک کړي او اسلامي دولت سره یو ځای شي که تاسو اورېدونکو ته خپله قصه وکړئ چې څنګه مو د حق سره د یو ځای کېدو تکل وکړ او فکر احساس پیدا شو جزاکم الله خیرا جلیبی به وروره پوښتنه دې اګر چې وړه ده خو جواب ډیر لوی غواړي خو ستاسو وخت ډیر قیمتي دی خلاصه به درته دا ووایم او دا به هغه حقیقت وي چې انکار ترینه ماته ډیر لوی جرم ښکاري نو باعث او علت د هجرت او ابتدا د هغې داسې وه چې مونږ ته الله سبحانه وتعالی په دې خبره ذهن کولاو کړی وو چې دا مونږ په کوم کار کې چې مصروف یو اګر چې د دین د پاره خدمت دی خو بیا هم دغه خدمت ناقص دی ځکه مونږ د خولې او قلم جهاد هم پوره نه شو کولی د کافر او مرتد نه مو د عملي براءت خو بیخي تصور نه شو کولی مسلمان او مرتد به مو لیده چې په یوه مقبره کې دفن کیده داسې نظامونه راباندې حاکم وو چې کفر او ردت یې بیخي علني وو خو مونږ د هغوی خلاف یو آه قدر نه شو کولی بلکې د هغوی له طرف نه به کله په مونږ دومره فشار راغی چې انفرادي د دین دعوت به هم مونږ نه شو کولی. زموږ دعوت او قلم به همېش هغه کسان مخاطب کول چې هغوی به عام خلق وو، زور او شوکت به یې نه لرلو، خو حکام چې کفر او ردت یې د چا خبره لکۍ کړې وي، ظلم یې د الله او د الله د مخلوق ټول حقوق برباد کړي وو، خو موږ به بیا هم د دوی په خلاف جرئت نه شو کولای او که چرته به د کوم بیان په اړه زموږ د خلو نه داسې څه ووتل چې د دوی خلاف به وو، نو بیا به زموږ ژوند، عزت، ابرو، مال او هر څه ته خطره وه. بس تمنا او دعا مو همېش دا وه چې کاش الله متعال داسې یو جماعت د مسلمانانو په یو شرعي امیر ونازوي او د دنیا مسلمانان د خپل شفقت د وزر نه لاندې جمع کړي او مسلمانان دوباره خپل تېر برم، مجد، عزت او تاریخ ته وګرځوي او د دې ذلیلې، رذیلې، رسوا او غلامې زندګۍ نه ورته رب د دې امیر په وجه نجات نصیب وګرځوي او مونږ ته پکې الله سبحانه وتعالی د یو ځای کېدو توفیق رانصیب کړي. او بیا جلیبی به وروره دا تمنا او ارمان هم داسی سپور او بی دلیله نه وو بلکی د هغه احادیثو په مرسته او مدد مو دا ارمان دا طلب او دا دعا کوله چی په هغی کی دا ذکر دی چی الله تبارک و تعالی به خلیفه او خلافت قایموی خو دا مو تصور کی هم نه راتلل چی دا شرف او عزت به مونږ په خپل ژوند ووینو بس د مظلومیت شپی مو سبا کولې او د همدی ورځی په انتظار کی وو چی رب په خپلو بندګانو د شام او عراق له لوری د خلافت لمر راپورته کړ. دا چې اوس د اسلام د دفاع او د مجاهدینو په نوم بې شماره تنظیمونه، ډلګۍ او فرقې نورې هم موجودې وې، چې د وقت او حالاتو په تېرېدو سره یې حقیقت مسلمانانو ته ښه معلوم شوی و، چې یوه ډله، تنظیم او جماعت هم په دوی کې داسې موجود نه و، چې د یو نه یو کفري او طاغوتي ادارو سره به په اړیکو او روابطو او تعلقاتو ککړ نه و. ولا او برا به یې صرف د کفري قوانینو د هغو حدودو او پولو پورې محدوده وه چې کومې د ملل ملحده د قانون او نظریې موافق وې. نو د دې خلافت باره کې هم تحقیق او تفتیش ته تشنګي پیدا شوه د دې وجې نه چې هسې نه د باران نه تښتو او د ناوې لاندې مو شپه رانشي. نو ابتدا د تحقیق مې د دې ځایه شروع شوه. نو اول هغه څه چې زه په دې قانع کړم چې دا خلافت یقینا حق او صحیح خلافت دی او د دې خلیفه هغه امام دی چې کتاب او سنت ورسره په بیعت او طاعت امر کړی هغه دا و چې په نوم جهادي تنظیمونه خو ډیر وو خو په عالمي طور سره کفارو او مرتدینو د هغې مخالفت نه کولو بلکې د یو نه یو کافر به ورسره رابطې تعلقات حتی مرستې او مالي مددونه جاري وو خو د دې برعکس د ځمکې په سر هر اصلي کافر او طاري مرتد د خلافت خلاف شروع کړې وه. دویم دا چې د هر تش په نوم جهادي تنظیمونو افراد به یو نه یو ملک او وطن کې ازاد وو، خو د خلافت مجاهد، مناصر او طرفدار ته هېڅ ځای کې ځای او دوست نه وو، بلکې هر ځای کې به ورته خلق دشمنان وو. دریم دا چې لږ وقت بعد د اسلامي دولت او خلافت په ضد او خلاف د نړۍ جمله کفارو تحالف شروع کړ او بمبارونه یې پرې کول. په دې کفري ملکونو کې یو داسې ملک په درواغو هم دا ونه ویل چې دا د اسلامي دولت سره موږ ظلم کوو او نه یې دغه حمله د دوی خلاف مذمومه وګڼله چې دا ښکاره دلیل و چې اسلامي دولت حق او صحیح ریښتونی دولت او خلافت دی. چې د نړۍ کفارو نه غوښته چې دا قایم او دایم پاتې شي، بلکې د دې په ختمولو یې اتفاق کړی وو، اګر چې خپلو کې دغه کفار یو د بل سره هم مخالف وو. بل د کفارو د دولتونو سره سره په اسلامي ممالکو حاکم شوي مرتدین او د هغوی درباري ملایانو هم د اسلامي دولت او خلافت د مجاهدینو پسې هغه الزامونه او نه منونکي تورونه شروع کړل چې د هیڅ عقل لرونکو په نیز د منلو وړ نه وو. فرمايي که کله ته دا غواړې چې په يوه زمانه کې د اسلام صحيح اهل او مرکز وپېژنې نو دې باره کې د مسلمانانو ډېروالي ته په مسجدونو کې مه ګوره او مه اعتبار ورکوه چغو د هغوی ته د عرفات په غونډۍ کې د لبيک لبيک ويلو بلکې ته د دوی حقانيت د شريعت د دښمنانو د اجتماعي حملې نه په دوی باندې معلوم که. نو بعینه د دې موافق د ځمکې په سر یو کافر ملک او نه د مسلمانانو په ملکونو د حاکمو مرتدینو یو حکومت د دې خلافت دفاع ونه کړه او نه یې دا خلافت حق وګڼلو. عجیبه فتوا وه، مرکزي مفتیان یې بوش، اوباما، توني بلیر او د ملل ملحده نور اصلي کفار وو. خو د فتوی د نشرولو تائیدولو خدمت مرتدو کافرو لکه د ترکیی، سعودی، پاکستان، ایران وغیره حکومتونو او د دوی کنجاړه خورو بلاعمه صفتو ان جاسو او ارجاسو ملایانو شیخانو کولو نو یو طرف به د اصلی کفارو سره په صف کې ولاړ او صفت کې مشابه دغه مرتد حکومتونه او د دوی کنجاړه خواره بلاعمه صفته ملایانو یو څه ویل خو بل طرف به چې مونږ د اسلامي خلافت امام او خلیفه او د دې خلافت منهج او عقیدې ته کتل نو د کتاب او سنت نه ذره برابر په دې کې مخالف نه وو چې دا هغه څه وو چې د مخالفینو د تهمتونو او الزامونو تکذیب او تردید یې کولو. که د خلیفه د پاره کوم شروط شریعت کې ذکر و نو هغه ټول په دې خلیفه کې موجود لیدل کېده، که د هر کافر سره براءت او د هغه خلاف د جهاد اعلان او د هغې د پاره اعداد وغیره و هغه په دې خلافت کې موجود لیدل کېده، که د تمکین په ځمکه څومره شرکي آثار او مواضع و هغه یې ټول ونړول، د شرعي شعائرو نه پرته ټول کفري شعائر یې نسکور کړل، کلیساګانې ونړېدې، امام باړې ونړېدې، صلیب مات شو، جزیه مقرره شوه، ټول حدود لکه حد د زنا، حد د قذف، حد د سرقي، حد د قصاص، حد د لواطت، حد د شارب الخمر، حد د ردت وغیره ټول قائم شول، د هر کافر نه براءت او د هغه سره جهاد اعلان شو، دیوان الزکاة، دیوان الحسبة، دیوان القضاء والمظالم، شرعي محمدي محکمه دا ټول فعال شو، د کفري نصاب مقابل کې اسلامي نصاب پایه تکمیل شو، د وطنیت او قومیت نظریه ذبح کړه، د هر وطن، ملک او علاقې مسلمان دا ورور وګڼل شو، د رنګ، قوم، وطن او ژبې حمایت، طرفداري او رجحان یې ختم اعلان کړ، د الله د شریعت د تنفیذ په خاطر یې جهاد د یو ملک او وطن پورې خاص نه کړ، د طاغوتي قوانینو او مصطلحاتو په خلاف یې شرعي او اسلامي قانون او مصطلحات عملي شول. د جزیې احکام، د غنیمت احکام، د مالوفۍ احکام، د غلامانو او وینځو احکام، د بیت المال احکام عملي طور سره نافذ شو، د سلف صالحو د عقیدې دورات او دعوتونه، تربیتي مجالس په ولایاتو او منطقو کې شروع شو، د مسلمانانو خیرخواهي یې د هر امیر او مجاهد په کردار او اعمالو کې د لمر په شان ځلېده. څومره ساحې چې د دوی د تمکین وې هغه یې دارالاسلام اعلان کړې. د کفر هېڅ شعائر به په هغې کې نه ښکاره کېده او د اسلام جمله شعائر پکې غالب وو. د نبي صلی الله علیه وسلم د خلافت د منهج موافق یې لرې منطقې ولایات اعلان کړل، هغې ته یې والیان مقرر کړل، مکمل شرعي دیوانونه او ادارات یې فعال کړل، په شرعي طريقې ورسره په هغو الفاظو بيعتونه شروع شول چې کوم احاديثو کې موجود وو او د خلافتونو د انقطاع نه بعد هيڅ بل جماعت دغه ډول بيعتونه د خپلو مشرانو سره نه وو کړي د معرفت، محبت او ورورولۍ د پاره اسلام او مسلماني نښه او دليل او علامه وګرځېده چې د دې په ليدو سره جليبي به وروره ټول شکوک او شبهات کوم چې اصلي کفارو مرتدينو او د هغوی تنخواخورو ملایانو رامخته کړي وو هباء منثورا وګرځېدل او همدا هغه څه وو چې مونږ په دې قانع کړو چې دا یقیني هغه نظریه، هغه عقیده، هغه خلافت، هغه شرعي احکام او شعایر دي چې کوم مونږ په قرآن او احادیثو کې لیدلي چې عملي یې نن د خلافت د مجاهدینو په صفونو او تحت التمکین منطقو او ولایاتو کې وینو. او دا مو هم ومنله جلیبی به وروره چې که تر قیامته یو قوم صرف دعوت، درس او تدریس کوي او جهاد ونه کړي نو شریعت به داسې حاکم نه کړای شي ولو که هر څومره محنت وکړي ځکه که د شرعي نظام تطبیق بغیر له جهاد او قتال څخه راتلی نو هرګز به الله تبارک وتعالی په خپل کتاب کې په دې باندې په لسګونو ایاتونه نه وای نازل کړي. که د شرعي نظام حاکمیت بغیر له قتال او جهاد نه راتللی نو هرګز به رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنګ ډګر او میدان ته بنفس نفیس نه ور مخکې کېدی. که د شریعت ژوندون ساتنه، غلبه او د نظام حاکمیت یې بغیر له قتال نه راتلی نو قسم بالله کې که نبي صلی الله علیه وسلم دوولس زره مجاهدین صحابه کرام په مکه ورغورځولي وی، که بغیر د جهاد نه اسلام غالبېدی نو په قرآن کې په لسګونو او په احادیثو کې به سلګونه اوامر د جهاد متعلق نه راتلی. که اسلام کې د فرض عین جهاد نه بغیر مسلماني کامله پاتې کېدای شوی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شمول به جمله صحابه کرامو د تبوک د غزا نه د پاتې شوو درې صحابه کرامو کعب بن مالک، مراره بن ربیع او هلال بن امیه رضی الله عنهم اجمعین سره تر پنځوسو ورځو پورې قطع تعلق نوی کړی. هم دا جهاد و چې کله یې مدینه طیبه کې د فرضیت او وجوب امر وشو نو له هغې بعد نبي کریم صلی الله علیه وسلم کفارو ته خطونه لېږل شروع کړل او هغه هم څه د سوال او زارو نه بلکې په نر او جرأت سره به یې ورته په کې لیکل، اسلمو تسلمو، اسلام راوړئ، سالم به پاتې شئ، ګنې خیر مو نشته. الغرض چې کله ما دا هر څه بالرأس والعين تسلیم کړ چې یقینا دا خلافت حق خلافت دی د دې خلیفه سره بیعت په هر مسلمان واجب دی ځکه صحیح د امام مسلم کې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما څخه روایت موجود دی چې هغه فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية فرمایي وي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی چې هغه وفرمایل چا چې وویستل لاس خپل د طاعت د امیر نه مخامخ بشي د الله سره د قیامت په ورځ په داسې حال کې چې هیڅ دلیل به په لاس کې نه وي د ځان د بچ کېدو دپاره او څوک چې مړ شو داسې چې نه وي په غاړه د ده کې بیعت د خلیفه نو مړ شو په حال د مرګ د جاهلیت د زمانې او په دې د علماو اتفاق دی چې که امام موجود وي او یو انسان قادر وي چې دا ورسره بیعت وکړي او دا بیعت نه کوي او مرګ ورته راشي دا سړی نافرمان او عاصي د دنیا نه لاړه نو اوس مسلمان څنګه داسې مرګ ځان ته غوره کړي ځکه اهل علم یاد حدیث کې د جاهلیت د مرګ په وضاحت کې فرمایي والمراد بالمیتة الجاهلیة ان یکون حاله فی الموت کموت اهل الجاهلیت علی ضلال وليس له امام مطاع لانهم كانوا لا يعرفون ذلك وليس المراد ان يموت کافرا بل يموت عاصيا چې د دې خلاصه مفهوم دا دی چې د جاهلیت والاو سره تشبیه د نه بیعت کوونکي دا ده چې جاهلیت زمانه کې هم انسانان د امام او د هغه سره د بیعت نه محروم، غافل او ناخبره وو، پراګنده وو. هر زورور به کمزوری خوړلو نو ځکه تشبیه د هغوی سره په مرګ کې ورکړی شوه اګر چې د هغوی غوندې کافر خو نه ګرځي البته د بې اطاعتۍ په وصف کې ورسره مشابهت اخلي خو علما دا هم فرمایي ویحتمل ان یکون التشبیه علی ظاهره یعنی احتمال کیدی شي چې دغه تشبیه په ظاهر حمل وي او مراد ترې نه همدا کفر وي لکه د جاهلیت والا چې په کفر مړه کیدل والله اعلم نو د دې بعد مې خپل عذر ختم او حجت مې په ځان تمام وګاڼه اوس شام ته څنګه لاړ شم دې سوچ او فکر کې وم چې الله تبارک وتعالی د شیخ الوقت مجاهد اسلام علامه مقبول او د امام الوقت اسد الغابه حافظ سعید خان تقبلهما الله تعالی په جهود او دعوت او اخلاص سره د خلافت دا مبارکه سر لوړې عزتمنده ذهبي لړۍ خراسان ته راوغځیده. او دلته ورسره مخلصو مجاهدینو بیعتونه وکړه چې دا بل هغه څه چې زما ټول اعذار ختم کړل ځکه چې د دارالکفر په مقابل کې دارالاسلام موجود دی که خلیفه ته نشي تللی د خلیفه نایب موجود دی تلل هم داسې نه دي چې ګویا زنځیرونه مو په خو کې پراته دي ځکه د ایغور نه هغه مسلمانان او مسلمانانې راتللی شي چې د چین چیت پوزو دهري کافرو پرې پیرې شروع کړي او یوه لحظه ترې نه په خپل سر او خوښه حرکت نه شي کولی او زه د لنډ پیښور نه نه شم راتلی د ایران نه مسلمانان نارینه او زنانه راتلی شي او زه د پیښور نه نه شم راتلی د تاجکستان ازبکستان حتی د هندوستان نه مسلمانان راتلی شي او زه د لنډ پیښور نه نه شم راتلی. اخر عذر مې څه دی او څه دلیل دی چې پاتې کیدل راته په شریعت کې جایز وګرځي؟ په الله قسم جلیبي به وروره هیڅ دلیل مې نه لیده ځکه اعذار ختم وو حجت تمام وو د هجرت کوونکو د پاره هر ځای د خلافت مناصرین موجود وو د هیئة الهجرة فعاله اداره موجوده ده خو که د دې باوجود دارالکفر کې زندګي او ژوند ته په دارالاسلام باندې ترجیح ورکړم او مرګ راشي او خامخا به راځي الله فرمايي، کومو خلکو چې په خپلو ځانونو د هجرت په نه کولو ظلم کاوه، ملائکو له هغوی څخه د ساه اخیستو په وخت کې پوښتنه وکړه چې تاسې په څه حال کې اخته وئ؟ هغوی جواب ورکړ چې موږ په ځمکه کې کمزوري او مجبور وو، نو ملائکو ورته وویل، ایا د الله ځمکه فراخه نه وه چې تاسې په هغې کې هجرت کړی وای؟ دا هغه خلک دي، الله فرمايي، چې ځای د اوسېدو یې جهنم دی او هغه ډېر بد ځای د اوسېدو دی. نو اوس جلیبی به وروره ته ووایه دا آیت به څنګه یو مسلمان خوب ته پریږدي چې خلیفه موجود وي او دا ورسره بیعت نه کوي دارالاسلام موجود وي او دا دارالکفر کې ذلیل ژوند تیروي داسې هم نه ده چې ګویا تعلق د دې آیت صرف مکه کې د پاتو مسلمانانو سره وو او فقط نه بلکې د دې حکم به تر قیامته باقي وي کوم خلق چې دا آیت خاص کوي د هغوی پورې دا یقینا علمي خیانت او د اهل سنتو د منهج نه خلاف کول دي ځکه چې د قرآن باره کې دا قاعده یقیني اتفاقي ده چې العبرة لعموم الالفاظ لا لخصوص السبب مفسر ابن کثیر رحمه الله د دې آیت کریمه متعلق فرمایي، الآیة الکریمة عامة فی کل من اقام بین ظهراني المشرکین. وهو قادر علی الهجرة وليس متمکنا من اقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتکب حراما بالاجماع وبنص هذه الآية. او بیا دا آیت او دې کې ذکر شوی وعید یې د داسې کس د پاره ذکر کړی دی چې هغه هجرت پرېږدي نو د ابن کثیر رحمه الله دا خبره بیا اتفاقي تفسیر دی د دې آیت چې که هر څوک چې هغه یقینا مستضعف نه وي چې دغه ضعف عند الله عذر ګڼلی شي نور ځان ته هسې د طفل تسلې مرادف قناعت ورکوي په هجرت نه کولو کې نو دا معذور نه دی بلکې مأذور دی چې ملائکې به ورسره زنکدن کې دغه محاسبه کوي اللهم لاتجعلنا من هؤلاء الناس. نو جلیبی به وروره دا او دې ته ورته بې شماره دلایل موجود وو چې هجرت نه کولې راته د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم او د هغه د رالیږلي شریعت نه خلاف تصور کولو نو د دعاو او استخارو بعد الله سبحانه وتعالی توفیق راکه او د هیئة الهجره د مخلصو ځیرکو ملګرو په واسطه مې هجرت وکړ او الله تبارک وتعالی په خاص فضل او توفیق سره د دارالکفر څخه دارالاسلام ته راورسولم والحمد لله رب العالمین جزاکم الله خیرا شیخ صاحب محترم نو قدرمن اوریدونکو راشئ وګورئ نو په درواغجنه څېره درون ګزار چې همیشه یې اسلامي دولت پسې تهمتونه لګولي دي وایي چې د خلافت سره کم عقل سفها بیان منالوستي خلک یوځای کېږي نو اوس به دوی څنګه د داسې شیوخو د خلافت سره د یوځای کېدو ځواب ووایي چې د هغوی په لاسونو کې د دغه شیوخو د سماوي دین ترجمه شوی قرآن دی انشاءالله د اسلامي خلافت د کاروان سره د یوځای کېدو لپاره هغه څوک زیات د هجرت او بیعت په تلوسه کې وي چې حق یې درک کړی وي او وروسته د حق د لټون څخه بیا د خلافت اسلامي تر څنګ ودریږي او د همدغه نظام څخه د خپل سر په بیه دفاع کوي. شیخ محترم که دا راته ووایې چې ځینې خلک د دې له وجې د خلیفة المسلمین سره بیعت نه کوي دوی وایې چې خلیفه سره قدرت او زور نشته او دې ته ورته تمکین او سلطه نه لري چې خلک ورته هجرتونه وکړي نو لهذا بیعت د خلیفة المسلمین سره واجب نه دی. نو تاسې ووایئ چې آیا په اسلام کې او په دین محمدي کې د دې خبرې کوم دلیل شته او که نه؟ مهرباني وکړئ. جلیبیبه وروره اول خو دا خبره ذهن کې پخه کینوه چې دغه ډول خبرې نن سبا دا اکثر دغه حکومتي او درباري ملایان کوي چې غواړي دا او دې ته ورته نورو شیطاني وسوسو او شبهاتو باندې مسلمانان د خپل امام او خلیفه سره د بیعت او د هغه د طاعت کولو نه رسته کړي. د دې لپاره چې خلافت ترقي ونه کړي تر څو د کفارو او طواغیتو امن خراب نه شي او د هغوی دفاع ته خطر متوجه نه شي. که دغه اعتراض د داسې خلقو څخه وي نو ګیله نه لرو ځکه دا د دوی د اسلام خلاف د جنګ یو قسم دی چې شروع کړی دی، خو البته دا چې د دې خبرې په مټ مسلمانانو ته د حق خلافت او د دین د دې روڼ حکم متعلق وسوسه اچوي نو جواب یې لازم دی چې ویې کړم. نو د معترض دا خبره چې د موجوده خلیفة المسلمین سره زور، قوت او تمکین نشته نو دا خبره باطله او د حق نه یقیني لرې خبره او اعتراض دی. نو دا مقوله د ده په حق کې ویلی شم چې معترض ړوند وي، ځکه موجوده خلیفة المسلمین ته الله تبارک و تعالی لوی طاقت او قدرت ورکړی، هر ځای او هره منطقه کې الحمدلله په کفارو او مرتدینو ورځ سور تنور ګرځولی ده، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ورسره مجاهدینو بیعتونه کړي دي، په یو امر او اشاره یې استشهادیان او انغماسیان تیاریږي، کوم ملک دی چې هلته لښکرې نه لري، دغه درباریان او د مرتدو ادارو سره تړلي او وابسته ملایان چې د کوم کافر حکمران د طاعت او د هغوی نه د دفاع مذموم او ناولي کوششونه کوي، د دغه حکمران په خوله او امر د خپل طاغوتي باډر نه اخوا پیاز او بادرنګ څوک نه ماتوي. خو د خلیفة المسلمین او امیر المؤمنین ابو الحسین الحسینی القریشی حفظه الله ورعاه واقام الله خلافته وادامها په یوه اشاره او امر په عراق، شام، لیبیا، یمن، مصر، خراسان، فلپین، تاجکستان، ایران، سریلنکا، ساحل، غرب، افریقا، وسط افریقا، جنوب افریقا، سریلانکا، ساحل، غرب افریقا، وسط افریقا، جنوب افریقا، لبنان، اسرائیل، پاکستان، هندوستان، کشمیر، بنګله دیش، عربستان، قوقاز، موزمبیق، بورکینافاسو، فرانسه، جرمني، امریکا، روسیه وغیره ممالکو کې روغې روغې غزوې اعلانېږي. په درجنونو درجنونو کفار او مرتدین پکې د جهنم کندو ته رسیږي لږ د النبا مجلې او د اعماق رښتونې خبري سرچینې وګوري د دینه اخوا نور زور او قدرت څومره وي بلکې د تمکین بهانه کوي نو دا هم دروغ دي او هسې بې ځایه ځان ته قناعت ورکوي ځکه تاسو لږ د غرب افریقا موزمبیق وسط افریقا او ساحل ولایت او د دین علاوه نور ولایتونه وګورئ رب دې خلیفه حفظه الله ته فراخ تمکینونه ورکړي د رب شریعت په کامله توګه پکې نافذ کړي او د اعلاء کلمت الله د پاره یې جهاد ته ادامه ورکړي او همدا د کفار او مرتدینو هغه خوف یره او رعب دی چې دوی یې خپلو کې تحالف ته مجبور کړي دي خو الحمدلله چې د سورة الانفال د دې آیت کریمه مصداق ګرځېدلی چې الله تبارک وتعالی فرمایي ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون او که بالفرض معترض د شام، عراق، لیبیا او خراسان تمکین یادوي، نو دا هم هسې ځان خلاصوي، ځکه دغه ولایاتو کې چې تمکین وو او ښه په فراخه توګه وو، نو ولې دغه وخت هجرت او بیعت نه کولو؟ نو که اوس فعلا تمکین په یادو ولایاتو کې لاړ، نو اوس به خلیفه بې مرستې او بې مدده پرېښودلی شي؟ ایا د دې تمکین د اعادې لپاره به جهاد او مبارزه پرېښودلی شي؟ دا کوم آیت کې دي کوم حدیث کې دي چې تمکین نه وي نو خلیفه او امام سره به بیعت نشي کېدی او د هغه مرسته به پرېښودی شي که دغه معترض د نبی صلی الله علیه وسلم زندګۍ ته وګوري نو هرګز به دغه اعتراض ونه کړي ځکه د سیرت او د تاریخ جمله کتابونو د انصارو د درېمې لیلة العقبې دویم بیعت په صحیح سندونو سره ذکر کړی چې دا بیعت دولس نقیبانو یعنی رئیسانو د قوم په شمول د اویا کسانو انصارو او د بعضو روایاتو په بنا د پنځه اویا کسانو انصارو بیعت چې دا یې د شپې په پټه مکه کې د نبي صلی الله علیه وسلم سره کړی وو ابن هشام وغیره اهل سیرو د دې صحابه کرامو نومونه هم ذکر کړي دي دې باب کې د کعب رضی الله عنه د حدیث الفاظ کوم چې صحیح ابن حبان په وسوه یولسم نمبر باندې ذکر کړي داسې دي چې کعب رضی الله عنه فرمایي فخرجنا من جوف الليل نتسلل من رحالنا ونخفي ذلك ممن معنا من مشركي قومنا فرمايي، پس موږ راووتو د شپې په حصه کې په پټه د خپلو خيمو نه او موږ پټولو دغه بيعت د نبي صلی الله عليه وسلم سره د هغه چا څخه چې هغه موږ سره وو زموږ د قوم د مشرکانو څخه دغه ډول محمد بن اسحاق امام المغازي رحمه الله نه علامه زرقاني په شرح زرقاني علی المواهب دویم جز نه اتیاومه صفحه کې نقل کړي هغه فرمایي ولما تمت بیعة هؤلاء لرسول الله صلی الله علیه وسلم لیلة العقبة وكانت سرا عن كفار قريش فرمايي او کله چې وکړ بيعت دې انصارو صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د عقبې په شپه او دغه بيعت پټو د قريشو د کفارو نه نو اوس دې ته ښه صفا وګورئ نبي صلی الله علیه وسلم امام دی د مسلمانانو نبی دی د ټول انس او جن خلیفه دی د مسلمانانو خو بیعت ورسره څنګه کیږي د شپې په پټه د دې يرې نه چې کفار خبر نه شي مشکل به ورته جوړ کړي، دا شو د بيعت کولو حال، بل وګوري يو ليش تمکين ورسره دغه وخت نه شته، خو بيا هم انصار دعوت کوي بيعت ته، خو يو انصاري ورته دا نه وايي چې موږ څنګه تا سره بيعت وکړو، ته خو نه تمکين لرې، نه زور، واک او قدرت، نو لهذا تا سره بيعت واجب نه دی، ګوره دلته دا هم ياد ساتئ چې دغه بيعت دا داسې نه و چې ګويا دوی دا بيعت په اسلام باندې کولو، او دوی هم دې بیعت سره مسلمانان شو نه بلکې اسلام یې اوله لیلة العقبه کې راوړی و او دا درېیمه لیلة العقبه وه نو دا بیعت دا په جهاد سمعه طاعت او مهاجرو ته په ځای ورکولو باندې بیعت و ځکه صحیح د ابن حبان کې صحیح سند سره په نمبر شپږ زره څلور سوه دوه اویاوم باندې حدیث موجود دی جابر رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم سره د بیعت متعلق قصه کوي چې موږ د دې بیعت نه مخکې اسلام راوړی و انصارو کې یو کور هم داسې نه و چې هغې کې ډلې ډلې مسلمانان نه پیدا شوي فرمایي حتی لم یبق دار من دور الانصار الا فيها رهط من المسلمين يظهرون الاسلام ثم ان اجتمعنا فقلنا حتى متى نترك النبي صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكه ويخاف وأن يقولها لا يبالي في الله لومة لائم على أن تنصروني وتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة فقمنا إليه فبايعناه نو وګوره د الله رسول او امام د مسلمانانو د مؤمنانو امیر او خلیفہ څومره کمزوره دی خو صحابه ورسره په جهاد او قتال سمع او طاعت باندې بیعتونه کوي نو دا خبره چې که امام او خلیفه سره زور طاقت او تمکین نه وي نو د سره بیعت نه دی واجب دا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې عمل او د جمله صحابه کرامو د عقیدې نه خلاف خبره ده دغه بل دلیل هم دی باب کې واوره مدینه باندې چې حمله وشوه احزاب په مسلمانانو راټول شو حال د مسلمانانو سو ګوره قرآن حقیقي انځورګیری کړي فرمای از جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون الله رب العالمین فرمایوي کله چې هغوی یعنی کفارو له پاسه او له لاندې نه په تاسې یرغل وکړو کله چې سترګې له ویرې ټیغې ختلې وي زړونه خولې ته راغلل او تاسې د الله باره کې قسم قسم ګمانونه کول نو وګورئ دا حال د مسلمانانو د تمکین ټوله ساحه هم صرف دومره وه چې دوی ترې نه خندق وهلی شو خو د دومره کم تمکین او لږ زور او طاقت باوجود یو انصاری او یو مهاجر دا ونه ویل چې نه تا ته هجرت لازم دی د الله پیغمبره او نه تا سره په قتال او جهاد باندې بیعت ځکه چې نه د تمکین شته او نه د زور او طاقت نو اوس د مسلمانان خپل سوچ وکړي چې د یو خلیفه سره د بیعت او هغه ته د هجرت د پاره دغه اعتراض چې کوم معترض کړي دا دلیل جوړیدای شي بل دلیل هم واورئ د هجرت په شپږم کال چې کله نبی صلی الله علیه وسلم د عمرې د پاره روانیږي حدیبیه کې بن پاتې کیږي د مکې مشرکان د بیت الله زیارت ته مخه کې مانع واقع کیږي حتی چې بیعت الرضوان ته ضرورت پیش کیږي خو په دغه وخت کې یو صحابي اعتراض نه کوي چې دا بیعت د سمع او طاعت او یا هم د قتال او جهاد مونږ باندې واجب نه دی ځکه ای پیغمبره ته دومره وس او طاقت نه لرې چې د مکې د مشرکانو بن مات کړې او عمره وکړی شي نو لهذا تا سره بیعت واجب نه دی او نه درته هجرت واجب دی، خو د دې باوجود دغه بیعت الله تبارک و تعالی د ځان سره بیعت وګرځاوه او د ابدي رضا اعلان یې د دغه کسانو نه وکړ چا چې په دې حال کې د نبي صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړ. او بل دا د معترض په کم ظرفۍ او کم عقلۍ دلیل دی چې که دا وایي چې د هغه امام او خلیفه سره په بیعت کیدای شي چې هغه سره لوی لوی تمکینونه وي، لوی لوی طاقتونه وي، نو دا فکر ولې نه کوي چې دغه لوی طاقت او تمکین به اخر خلیفه ته څنګه لاس ته راشي؟ که هر مسلمان دا ووایی چې دې خلیفه سره زور او تمکین نشته نو ګورئ جهاد او شریعت نافذول داسې ټوقې نه دي او نه په دې کارونو کیږي چې بس هر سړی دې دا انتظار کوي چې زما کلی او علاقه فتح شي نو بیا به ورسره بیعت وکړم ځکه الله مسلمانانو ته د خلیفه په طرف د هجرت امر کړی خلیفه ته دا امر نه دی کړی چې ته ورشه چې فلانی درسره بیعت وکړي چې د هجرت کولو تکلیف ورته ونه رسي هرګز داسې نه ده فرمایي زه تاسو ته اې امته په پنځو خبرو امر کوم ما ته الله امر کړی چې دا دې امت ته ووایه په جماعت کې داخل پاتې کېدو باندې د امیر د خبر په اورېدو باندې د هغه په طاعت باندې هغه طرف په هجرت باندې او په جهاد کولو باندې په لار د الله کې بس بېشکه که څوک د جماعت نه د یو لیش په اندازه هم ووته نو بس ووته کړی د اسلام د غاړې د ده څخه مګر که بیرته رجوع وکړي جماعت ته نو وګورئ مسلمانانو شریعت دغه احکام په مسلمان رعیت باندې فرض ګرځولي، اول دا چې دا به جماعت کې پاتې کیږي او د جماعت صحیح مصداق هم دا دی چې دا به امام، خلیفه او سرپرست لري، بیا دا چې داسې هم نه ده چې خلافت او جماعت کې داخل وي خو د امام او خلیفه خبرې ته غوږ نه ږدي نه بلکې سمع به په ادب سره کوي، بیا صرف سمع هم نه ده بلکې د خبرې د اوریدو بعد به بیا اطاعت کوي د خپل وسع او طاقت موافق. بیا دا هم نه ده چې هجرت به نه کوي بلکې دې جماعت او د دې امیر طرف به هجرت کوي او بیا داسې هم نه ده چې د هجرت نه بعد به قرار ناست وي ګډې به سره وي او دوکانداریانې به کوي نه بلکې جهاد به د دې امیر د قیادت لاندې کوي نو که څوک د دې امیر د طاعت څخه ووته نو دا د جماعت نه ووته او د جماعت نه وتل د اسلام څخه وتل تصور شوي دي اعاذنا الله و ایاکم من ذلک. ځکه د حذیفه رضی الله عنه حدیث کې دي چې نبي صلی الله علیه وسلم هغه ته د فتنو په وخت کې د حفاظت او ساتنې او کامیابۍ په موخه فرمایلي وو چې تلزم جماعة المسلمین و امامهم، ته جماعت د مسلمانانو او د هغوی د امام سره په طاعت کې پاتې شه. قلت، فإن لم يكن لهم جماعة ولا امام، هغه فرمایي ما ورته وفرمایل، ای د الله رسوله چې که چېرته مسلمانان جماعت او امام نه لري نو بیا راته څه امر کوې؟ قال وی نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض باصل شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك وی نبی صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل چې د دې ټولو فرقو نه جدا شه اګر که ته د ونې په جرړه چک لګونکی یې تر دې چې مرګ درته راشي او ته همداسې تنها یې دا حدیث صحیح البخاري کې په درې زره درې سوه شپږم نمبر باندې موجود دی چې د دې حدیث نه هم معلومه شوه چې جماعت نه مراد په تېر حدیث کې هم خلافت مراد دی بل دا چې جماعت به امیر لري او امیر د جماعت هغه خلیفه وي بله غټه فایده دا ده چې د مسلمانانو نه مراد د یو کلي او یو وطن مسلمانان هم نه دي مراد که بالفرض داسې وی نو د هغې تعین به خامخا ورته نبي صلی الله علیه وسلم کړی وی چې مثلا د فلاني منطقې د مسلمانانو سره اوسه نه بلکې د جمله مسلمانانو کفیل او امیر یې ورته ښودلی دی او هغه نه وي مګر خلیفه ګنې داسې څوک بل شته چې موږ ته یې څوک راښودلی شي چې هغه دې د ټولې دنیا د مسلمانانو امیریت ته غاړه ایښې وي او دغه ذمه یې منلې وي بلکې دې کار ته تر ننه هیڅ مسلمان نه دی وړاندې شوی سوا د خلفاو نه ګینې هسې د دروغو خو دې څوک دا دعوه وکړي که نه خو کلا وحاشا دا څه اسان مسؤلیت هم نه دی عزتمندو د رعیت او د شریعت نګهباني او پالنه په دنیا او آخرت دواړو کې زور لري د دې لپاره صحیح او مناسب انسان شریعت غوره کوي او هغه نه وي مګر مسلمان عالم او ماهر او ځیرک قریشي ځکه شریعت کې د قریشي امام په موجودګي کې اختیاري طور سره د غیر قریشي امامت او خلافت نشي قایمېدی بل د حذیفه رضی الله عنه د حدیث نه غټه فایده دا هم راووته چې ګوره امام به موجود وي جماعت یعنی خلافت به هم لري او د دې خلاف او مقابل کې به داسې خلک هم موجود وي چې ځانونه به په حق ګڼي ځانونه به د کتاب او سنت پیروان او داعیان ګڼي او حال دا چې هغوی به دعات علی ابواب جهنم یعنی د جهنم طرف ته دعوت کوونکي به وي د جهنم په دروازو به ولاړ وي نو معترض دې په خپل اعتراض نظر ثاني وکړي، ځکه هېڅکله هم تاریخ کې داسې خلیفه او امام مسلمانانو کې نه دی تېر شوی چې هغه دې د هر ممکن قدرت، تمکین، زور او طاقت نه پوره وي، بلکې څه نا څه خنډونه به ورته خامخا موجود وو، باوجود د دې چې دا به خلیفه و، زور به یې هم لرلو، خو مشکلات او ابتلاءات به ورته پراته وو، د نبي صلی الله علیه وسلم متعلق. وضاحت مخکې تیر شو، راشئ د اسلام اول خلیفه راشد ابوبکر صدیق رضی الله عنه وګورئ، بنو حنیفه او د مسیلمة الکذاب پیروان ورته مقابل کې ونه دریدل، د هغوی سره په جنګ کې څومره صحابه او تابعین شهیدان شو، دویم خلیفه راشد عمر رضی الله عنه وګورئ، په دار الخلافت کې د مانځه په سر د سلګونو صحابه کرامو تر منځه د یو مجوسي کافر د لاسه په شهادت رسی، دې ته اوس معترض څه نوم ورکوي چې دا خلیفه خپل کور کې محفوظ نه دی نو بیعت ورسره ولې خلقو کولو؟ دریم خلیفه عثمان ذوالنورین رضی الله عنه وګورئ سره د دې چې خلیفه دی لوی تمکین هم لري خو د خوارجو بغاتو د لاسه په خپل کور کې روژه په خوله ذبحه کیږي بیت المال د مسلمانانو لوټل کیږي نو اوس معترض د دې نه څه جواب کوي او که نه وایي چې خلقو باندې د هغه سره بیعت واجب نه ځکه چې د ده دومره زور هم نه و چې خپل کور کې د دشمن مقابله نه شو کولی او نه دشمن د کور نه دفع کولی شو د علی رضی الله عنه حال په چا پټ دی که علی رضی الله عنه خلیفه ګڼي نو دومره زور یې ولې نه و موجود چې د معاویه رضی الله عنه مخه یې نیولې وی او د مسلمانانو ترمنځ دغه خونریزي نه وای واقع شوې بالاخره چې په خپل دارالخلافه کې د خوارجو د لاسه په شهادت ورسېده غرض مې دا د جلیبي به وروره چې داسې په لسګونو خلفا تیر شوي چې هغوی ته داسې ډیری حادثات مخې ته راغلي عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه د صحیح قول موافق د مسلمانانو خلیفه و خو د طاقت، تمکین او د زور کچه یې دومره وه چې عبدالملک ابن مروان چې د امویه خلافت دعوه دار و، د ده مقابل کې یې خلافت اعلان کړی و، بالاخره چې د حجاج فاسق او ظالم په مشرۍ د حرم په منځ کې همدا امیرالمؤمنین عبدالله ابن زبیر رضی الله عنهما په شهادت رسېږي، خلافت یې ړنګ بنګ بلکې بالکلیه ختمېږي، خو دغه وخت چې بې شماره صحابه او تابعینو د ده سره بیعت کړی و، یوه ونه ویل چې ستا وسعه، طاقت او تمکین نشته او یا کمزوری دی لهذا تا سره بیعت واجب نه دی. نه هرګز نه، بلکې تمکین چې راځي دا به د خلیفه سره په بیعتونو او هغه طرف ته په هجرتونو سره راځي، که د یو خلیفه مرسته او مناصرت ونه شي، هغه سره بیعت ونه شي، د هغه طاعت ته غاړه کېنښودل شي، نو د هغه طاقت به په څه راځي؟ ځکه د خلیفه د حقوقو څخه اهل علمو په وضاحت سره یادونه کړې چې یو له هغوی څخه امام ماوردي رحمه الله دی چې په الاحکام السلطانیه دوه څلوېښتمه صفحه کې هغه د هغو حقوقو څخه چې خلیفه یې په امت باندې لري دوه معظم حقونه ذکر کړي، که ادا یې نه کړي نو امت پرې ګناهګار دی، یو طاعت او بل نصرت، دا دوه حقونه د خلیفه مرکزي حقونه دي په امت باندې، نو چې بیعت ورسره نه کوي طاعت به یې څه وکړي او چې هجرت ورته نه کوي نو نصرت به یې څنګه وکړي؟ نو دلته دې مسلمانان ددې معترض اعتراض باره کې له مانه بیا دا واوري چې دغه ډول شکوک او شبهات اکثره د مسلمانانو تر منځ د هغه ملایانو د خولو نه راوځي چې هغوی اصل کې ددې موجوده مرتدو او کافرو حکامو سره پټ پټ تعلقات او رابطې لري نو د هغوی له طرف نه ورته دغه طرحې ورکړی شوي وي تر څو د دې په مټ او مرسته د مسلمانانو د خلیفه د نصرت او طاعت نه مسلمانان را وګرځوي کله دوی داسې شیطاني تلبیسات را مخې ته کړي چې وایي دا خو یې دې د پاره خلافت اعلان کړ چې حق حق او صحیح مسلمانان په دې چل را غونډ کړي او هلته په امریکا باندې بمبار کړي او ختم کړي یو طرف خو یې ومنله چې د خلافت مجاهدین او مهاجرین غوره او حق پرست مسلمانان دي خو دلته د دې خناس انسان دې ته بېخي فکر او ذهن ونه رسېده چې دا خو مې په غلطۍ سره حق خبره وکړه، راځه د خپل دریځ نه توبه وباسه او د حق ملګری شه، خو بس ذهن یې دومره زور وچلاوه چې محض یوه خبره یې وکړه، نور د الله د پاره یې د دې مجاهدینو هجرت، د الله لاره کې جهاد، د الله د خلیفه طاعت او نصرت، د الله د شریعت حاکمیت، د الله د بندګانو حمایت، د الله د دښمنانو سره عداوت او برائت، دا ټول شرعي مأمورات ورته عبث ښکاره شو. خو د الله د کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې چې دا لسګونه او سلګونه روایت صراحتا راغلي چې حاکم مرتد شي په خلاف غزا شروع کیږي او جهاد ورسره فرض ګرځي دا ټول شاته غورځوي صرف په دې حریص چې څنګه د کافر او مرتد حکمران دفاع او د صحیح او حق خلافت مخه ډب کړي خو ان شاء الله دا د دوی بادارانو اصلي کافرو ډب نه کړه چې یوازې د موصل په ولایت کې پنځه دېرش زره بمونه په موږ راوورول نو دا پرکټي خو یې بیخي نشي ډب کولی ان شاء الله د همدې بلاعمه صفتو انسان صورته شیطاني ملایانو دغه مذمومې سعی دي چې نن د الله شریعت ژاړي خو چا یې ژړا وانه ورېده. الله تبارک وتعالی ته د دې حاکم د لاسه کنځلې وشوې خو دا حکمران مسلمان دی خلاف یې جهاد ناروا ګڼي. هلک دی د هلک سره د نکاح د جواز قانون اعلان کړ خو حکمران یې مسلمان دی خلاف یې جهاد ناروا ګڼي. د ښځو یې د ښځو سره نکاح کول جایز قانون وګرځاوه خو حکمران یې مسلمان دی خلاف جهاد ناروا ګڼي ښځه د نر او نر د ښځې جنس اختیارول ازاد قانون او دا کار حلال او جایز وګرځیده خو حکمران یې مسلمان دی خلاف جهاد ناروا ګڼي برملا یې وزیران د حکمران په موجودګۍ کې چغې وهي چې زموږ مرسته مدد او تعاون صرف د کفارو سره دی مسلمان د پاره موږ سره څه نشته خو حکمران یې مسلمان دی خلاف جهاد ناروا ګڼي د واده کړي زناکار د رجم حد یوویشت کوړو ته راغی خو حکمران یې مسلمان دی خلاف جهاد ناروا ګڼي د ناواده کړي زناکار سل کوړي وهل او یو کال د کلي شړل دا حد هم یوویشت کوړو ته راغی خو حکمران یې مسلمان دی خلاف جهاد ناروا ګڼي د غل حد د قطع الید نه د مخ تورولو او په خر سپرولو او یوویشت کوړو وهلو ته راغی خو حکمران یې مسلمان دی خلاف جهاد ناروا ګڼي لواطتکار چی شریعت یې حد قتل ګرځولی دغه حد نهه دېرش کوړو ته راغی خو حکمران یې بیا هم مسلمان دی خلاف یې جهاد ناروا ګڼي. بس جلیبی به وروره د جواب خاتمه به په دی وکړم چی سبا به د قیامت په ورځ مونږ او دوی ټول د الله مخی ته پیش کیږو مونږ به خپل رب ته وایو چی ای الله مونږ چی جهاد کولو ستا او ستا د نبی صلی الله علیه وسلم په امر مو کولو مونږ که د خلیفه طاعت کولو د هغه سره مو بیعت کولو دا صرف ستا او ستا د نبی صلی الله علیه وسلم په امر. مونږ که د اسلام د حاکمیت د پاره د خپل وسع او کوشش موافق جهاد کولو دا صرف ستا او ستا د نبی صلی الله علیه وسلم په امر. که مونږ مسلمان ته مسلمان ویل او هغه سره موالا کوله دا صرف ستا او ستا د نبی صلی الله علیه وسلم په امر. که مونږ مرتد ته مرتد ویل او د هغه نه مو براءت کولو او د هغه وینه او مال مو مباح ګڼلو دا صرف ستا او ستا د نبی صلی الله علیه وسلم په امر. مونږ ټول مسلمانان د یو امام یو خلیفه طاعت او جماعت ته را دعوت کوو نو دا صرف ستا او ستا د نبی صلی الله علیه وسلم په امر که مونږ شرکی زیارتونه، کلیساګانی، امام باړی، مندرونه، د سیکانو شرکی دربارونه وغیره ړنګول دا صرف ستا او ستا د نبی صلی الله علیه وسلم په امر خو که دوی نه وپوښتی چی تاسو چی ددی کافرو او مرتدو حمایت کولو ددی حق پرسته موحدو مظلومو مسلمانانو او د دوی د خلیفه خلاف مو چې کوم جنګ شروع کړی وو او کوم الزامات، تهمتونه او عیبونه مو پرې پورې کول، د دې د جواز تاسو سره څه دلیل وو؟ نو دوی دې خپل جواب تیار کړي، ورځ راتلونکې ده او خامخا راتلونکې ده. امید دی چې ستا د دې سوال جواب به شوی وي وجزاکم الله خیرا. جزاکم الله خیرا شیخ صاحب محترم. الحمدلله په دې څوک سترګې نشي پټولی چې د خلافت مساحت او پراخوالی څومره و خو هغه خلک چې د دومره مساحت او پراخوالی سره سره دوی هجرتونه او بیعتونه ونه کړ خپل ځان په یوه او بله بهانه غولولو نو د دوی نقدونه بې ځای او اشتباه دي کله چې شیخ محترم بلې پوښتنې ده چې دا به د خپرونې آخري پوښتنه وي د خپرونې وخت هم ختم دی که په لنډ ډول په آخره کې ټولو هغه علماو ته چې دوی هم د ستاسو په څیر ډیری تفسیرونه او کتابونه لیکلي دي نو دوی باید څه وکړي آیا په اوس وخت کې پر دوی بیعت او هجرت دواړه واجب نه دی او ترڅنګ یې پر دوی واجب نه دی چې د خلافت ترڅنګ ودرېږي راشي او خپل علمي استعدادونه دلته وازمایي نو که په اخره کې تاسو خپل پیغام علماو ته پرېږدئ او همدارنګه هغه عوامو خلکو ته پرېږدئ چې تر اوسه پورې د خلافت سره نه دی یوځای شوی نو د هغوی مسؤلیتونه او د هغوی هغه څه چې الله عزوجل د هغوی پر وړاندې د هجرت امر کړی دی نو دوی تر اوسه د خلافت سره نه دی یوځای شوی تاسو هغوی ته څه ویل غواړئ جزاکم الله خیرا د دې جواب کې وجلیبی به وروره دا خبره وکم چې موږ اهل علم ته احترام لرو قدر کوو د احترام وړ بولو خو کله داسې وي چې یو عالم ډیر لوی عالم وي خو یوې مسلې ته فکر نه وي نو په دې مناسبت سره د خیرخواهۍ په بنیاد دا وایم او دا خیرخواهي مونږ بار بار کړي او کوو او ځان پې ستړی نه ګڼو بیا هم کوو او بیا هم کوو نو اهل علمو ته په احترام سره وایم او مخاطب کوم یې چې د دنیا او په دنیا کې د اوسېدونکو حال بیا په دې کې د اسلام او مسلمانانو سره د ظلم او بربریت دغه حوادث تاسو وینئ او دغه درد په امت کې تاسو په نسبت د هغه چا چې هغوی علم نه لري ښه محسوس کولی شئ او په دې هم ښه پوهېږي چې امت مسلمه د دې خطرناک قاتل او وحشي بحران نه نشي وتی مګر په جهاد سره او جهاد دا د الله متعال هغه تاکیدي امر دی چې تاسو اهل علم ته د بل هر چا نه ډېر ښه معلوم دی او صحیح جهاد نه دی مګر هغه چې د صحیح العقیده مسلمان او اهل امیر په قیادت کې وشي او الحمدلله الله متعال مونږ ته داسې امیر راکړی دی چې شریعت ذکر کړي ټول اوصاف پکې په ظاهره پوره دي خلافت په نبوي منهج جوړ خلافت اعلان کړی دی که تاسو تر اوسه په دې کې تردد کوئ چې دا به هم لکه د نورو برای نام جهادي تاغوتي تنظیمونو غوندې د کفارو یا هم د مرتدو لاس کې وي نو تر اوسه که تاسو کوم دلیل په دې شبهه باندې لرئ نو ولې نه پیش کوئ الغرض یو څه داسې څوک نشي ثابتولی چې هغه د خلافت په دې منهج کې د کتاب او سنت نه مخالف وي د الله شریعت پوره نافذوي او مخکې موږ د مسند احمد په حواله سره د حارث الاشعری رضی الله عنه حدیث ذکر کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل انا امرکم بخمس الله امرني بهن بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربق الإسلام من عنقه إلا أن يرجع نو دا او دې ته ورته بې شماره احادیث دي چې هغه جماعت کې د داخلېدو د جماعت د امیر په سمع طاعت او هغې طرف ته په هجرت او د هغې په صف او سوري کې په جهاد فی سبیل الله باندې د وجوب او فرضیت په وصف او درجه کې امر کوي او علما باید د عوامو څخه زیات حرس کوونکي وي په دې چې د خپل رب او د خپل رب د رالیږلي نبی پوره طاعت او پیروي وکړي ځکه صرف دعوت باندې اکتفا کول دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه نه وه او نه صرف درس او تدریس بلکې د هغه او د هغه صحابه کرامو زندگی هغه د یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه صحیح مصداق او په دې د پوره عمل کولو نمونه وه او دا هغه وخت کیږي چې د نبی صلی الله علیه وسلم بشپړ او پوره طاعت وشي او دا هرګز نشي کېدای مګر د جماعت په صف کې د امیر د طاعت لاندې که درس او تدریس شي نو د خلافت په صف کې د بل هر ځای نه ښه تاثیر او ډیره فایده کوي که دعوت شي نو هکذا اخر کوم عمل دی چې ای علما ورونو چې تاسو یې کوئ او موږ ته د خلافت په صف کې د هغې کول مشکل دي دوی په شریعت څه ونه کړل، رب ته دوی کنځلې وکړې، د رب مسجدونه یې ونړول، د رب حلال یې حرام کړل، د رب حرام یې حلال وګرځول، د جهاد او مجاهد نوم پرې داسې بد لګي چې تصور یې نه شي کېدای، اخر تر کومه به تاسو د دوی په خلاف خاموشۍ نه کار اخلئ؟ د رب په نزد تاسو خپل مسؤلیت ښه پېژنئ، د رب دین ډېر قیمتي دی، دا ورته د انبیاوو نه هم قیمتي وګوره، ځکه انبیا یې په دې دردولي او کړولي دي، د کلي او کوره یې پرې ویستلي دي، د مور او پلار، خپل او نږدې ټولو څخه یې پرې جدا کړي دي، صرف د خپل شریعت د اعلا لپاره. کوم چې نن تاسو وینئ چې د وخت مرتدو حکامو دغه شریعت راپرځولی دی د دې شریعت شعایر مغلوب کړي او کفري شعایر پرې غالب کړي دي او په دې کې ورسره د هغوی تالي سټو سپي صفت او خرصفته ملایانو او برای نام شیخانو پوره زور لګولی دی تاسو ته ستاسو په رب قسم درکوم آیا رښتیا دا حکیمان مرتد شوي نه دي آیا رښتیا د دوی خلاف توره راغستل شریعت کې منه دي آیا رښتیا د دوی طاعت په مسلمانانو فرض او واجب دی دا کوم آیات کې دي دا کوم حدیث کې دي نو آخر دا شریعت چا ته پریږدو آیا شهادت ناکامي ده؟ د الله په لاره کې قتال دومره ذلیل شو چې د دنیا لذت ته په ترجیح نشو ورکولی آیا اسلام کې د خلیفه طاعت په امت واجب نه دی آیا جماعت کې د داخلېدو مدح او د دې نه د وتو مذمت رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله خوله مبارکه نه دی ذکر کړی نو آخر څه دلیل به وي چې موږ د هغې په مرسته خپل د مسلمانانو د دولت مرسته او مناصرت ته تیاریږو نه دلیل د دې څه شی دی؟ څه دلیل دی چې د قریشي خلیفه او امام سره بیعت نه کوو؟ څه دلیل دی چې د دارالاسلام د جوړولو او د آبادولو لپاره قدم نه پورته کوو؟ تاسو نه وینئ او نه خبرېږئ چې دا په درجنونو مجاهدین، مهاجرین او مهاجرات او ماشومان مو جیلونو کې دي؟ آیا د دې د خلاصون لپاره پلان لرو او کنه د محمد صلی الله علیه وسلم په شریعت کې د بندیانو آزادول ذکر نه دي؟ او که ذکر دي خو موږ ته دا د توحید او شریعت دفاع کوونکي بندیان هغه مسلمانان نه ښکاري چې اسلام یې د ازادولو امر کړی دی او که نه مسلمانان یې ګڼو خو دا امر چې نبي صلی الله علیه وسلم د دوی د ازادولو کړی دا د وجوب د پاره نه دی اے محترم اهل علمو که زموږ د دې فکر غوندې فکر هر مسلمان ولري نو څه فکر مو دی دغه لږ لږ دعوت چې کوو دا به هم وکړای شو او که بالفرض دغه مقدار ازادي هم راته وي نو آیا عند الله به د دې په ادا زموږ ذمه فارغه شي چې څه وخت امام موجود وي غېږې راته هم فراخه کړې ده دفاع مو هم کولی شي د حفاظت او ساتنې پوره اسباب راته میسر کوي په دې نیت چې په دې کې برکت اچوونکی او حفاظت کوونکی الله دی نو له دې بعد به هم ناسته د مرتد او کافر حاکم د واک لاندې جواز ولري الغرض د عامو بې علمه مسلمانانو نظر تاسو ته دی ستاسو اعمال د دین او شریعت په نوم پیژني نو که ستاسو د ناستې په وجه څوک د دې شرعي مؤمن امام او خلیفه او د دې حق رښتونی او صحیح جهاد د کاروان نه شاته پاتې شي او یا هم ستاسو ناسته هغه لره په دې اسلامي نظام او دولت بدګمانه او یا یې هم د هغې خلاف په صف کې ودروي د دې علت او سبب به څوک وي د دې مسؤل به څوک وي آیا د دې په عاقبت مو سوچ کړی دی نو دغه څو خبرې چې الله ګواه کوم صرف محض د هغې خیرخواهۍ په بنا مې وکړې چې د رب شریعت یې غوښتنه کوله والله هو المستعان وعليه التكلان وبالله تعالى التوفيق وجزاكم الله خيرا جزاکم الله خیرا کثیرا شیخ صاحب محترم یو نړۍ مننه کوم چې د حق د لارویانو په خبرونه کې مو زموږ غوښتنه ومنله الله تعالی مو حافظ او ناصر شه د لوی الله عزوجل څخه درته د جنت الفردوس غوښتونکي یو جزاکم الله خیرا جلیبی به وروره د کریم عرش مالک دې له تاسو هم راضي شي چې موږ د دې اهل او قابل وګڼلو چې د شرعي نظام د حاکمیت په ستر دعوت او خدمت کې موږ ته هم دې متعلق حصه او برخه راکړه الله سبحانه وتعالی دې ستاسو په جهاد او جمله شرعي جهودو کې برکت او خیر واچوي او رب کریم دې زموږ او ستاسو په ژوند د الله دا مظلوم کړېدلی دردېدلی ژړېدلی او غریب شریعت زر تر زره غالب او مونږ ته دې په دې کې د جهاد او دعوت او د دې د سیوري لاندې د ژوند تیرولو توفیق را نصیب کړي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته له تاسو هم ډیره زیاته مننه جزاکم الله خیره د مبارزین نستنې مؤمن اوریدونکو دا وه د حق د لارویانو خپرونه